بسم الله الرحمن الرحیم کتاب البیوع د دین مخ کی منګه په صحیح بخاری کی دا سو ابواب ویلی وهی بیا ورپسې ایمان بیا ورپسې علم د علم نه بعد بیا د طهارت په الفاظو باندې خو امام بخاری باب نو راوړي د وضو غسل حیز تیمم په دی الفاظو باندې خو بهر حال دا مغه د طهارت ابوابو بیا صلات ذکر کو د صلات په اخره کې جنایز بیا زکات بیا حج او بیا صوم تر دې ځې پورې منګه په کتبو کې درې درش کتب هغه منګه ویلي دي او دا سلور سلور درشم کتاب دی کتاب البیوع د دې ربط محدثین هغه په مختلفو اندازونو باندې ذکر کوي هغه دا چې مخکې عبادت ذکر کړل او اوس داغې نه بعد بيوع راوړي يو ربط هغه دا دی چې د عباداتو نه بعد چې د انسان د کم سیس سره زیات تعلق دی نو هغه معاملات دي او هغه غستل خرڅول دي نو د دې وجنه عبادت خو هغه و چې د هغې د پاره د انسان پیدایش شوی دی د دې وجنه هغه مقدم کړل او ورپسې چې د انسان په دنیا کې د کوم څیز سره زیات تعلق دی نو هغه اخستل خرڅول دي یو دا دویم ربط هغه دا دی عبادت الا قبلیږي چې انسان حلال خوري اخستلو خرڅولو کی انسان حلال اختیاروی قرآن هم دا وایی سوره مومنون کی آیت نمبر اکاون دی یا ایها الرسل کلو من الطیبات واعملو صالحا نو د عباداتو قبلیدل دا د حلالو په خوراک باندې دی د دې وجنه د عباداتو نه بعد دایراوړه بل دا مخکې لکه دا په مختلفو تعبیراتو سره محدثین دا ربطونه ذکر کوي په مخ کې ابوابو کې د انسان معامله وا معامله العبد مع الخالق وا مخکي ابوابو کي د انسان تعلق دای د خالق سره ذکر که د بنده تعلق د خالق سره وو خه اوس د کتاب البیوع کی معاملت العبد مع الخلق په دې کې د بنده تعلق د مخلوق سره ذکر کوي چې د انسانانو سره کوم معاملات راځي نو دغه ذکر کوي قبل دا چې عبادات دا به همیشه د پاره مقدم وي په معاملاتو باندې کله چې مقابله د عبادت راشي او کله چې مقابله د معاملې راشي د غستلو خرڅولو راشي نو په هغه ځای کې به عبادت دا مقدم وي په معامله باندې د دیو جن قران امام بخاری دلته د آیتم ذکر کړی دی چې فاذا قضیت دا کله چی قد سوره جمعه یا غایتونه خو ذکر کړی دي خو بهر حال په سوره نور کې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاه و ایتاء الزکات دا سه بندگان دي چې دی نه غافل کوي دوی له نه تجارت او نه اخستل خرڅول د الله د کتاب نه دارنګ د مونځ نه د زکات نه نه غافل کین نو عبادت مقدم دی په معاملاتو باندې بلکې وګوري نو دا معاملات دام در حقیقت عبادت ګرځي خو چې انسان خپل نیت هغه صحیح کی نو دا معامله دام په اسلام کی او په شریعت کی چې ته دا نیت لري چې زه رزق حلال وګټم چې ته دا نیت لري چې زه رزق حلال وګټم چې د بل نه په سوال باندې بچم او بل دا چې د الله بندگی وکم چې د کوم مقصد د پاره پیدا ما چې پاغه د الله بندگی وکم نو ستا چې کومه کاروبار دی تجارت ته نو اغم عبادت ګرځي کوم چې د انسان د پیدایش غا اصل مقصد دی بيوع دای جمع راوړله په دې کتاب کې د د اخستلو خرڅولو ډیر اقسام ذکر کړي دا ټول به ان شاء الله راشي عام طور باندې علما پنځل لشپارس قسمه دا ذکر کړي په دې ځای کې داغي تفصیل ته غاجت نشتا خو مثلا د د بيوع چې کوم اقسام هغه راځي نو هغه دا چې بيع مطلق ستوي بيع مطلق ستوي او خاب بيع مطلق ستوي دارنګ بيع مرابحه ستوي بيع مقايزه ستوي نو دا ټول دا اقسام دا دا راځي تقریبا څه 15 لش 14 قسمونه دا ذکر کیږي لکه مثلا بيع مطلق بيع صرف بيع مقايضه بيع معجل کوم چې نقد بیع ده بیع مؤجل کوم چې د قرض بیع ده دارنګ سلام دی استثناء ده مرابحه ده تولیه ده او وضعیه ده مساومه ده او بیع صحیح ستوي بیع باطل ستوي بیع فاسد ستوي دا ټول بيع مکروه څه شي دي دا ټول د اقسام دا براشي دا رنګ خيارات براشي چې په اغستلو خرڅولو کې آیا یو سړی ټیم ورکولی شي چې بالکل د سبا پورې تراوړې شي درې ورځو پورې تکته شي کسیز دی خوخ نشي هغه واپس کا دارنګي اقاله اقاله دې ته وایي چې ته مثلا یو ګاک تاله واپس یو شی راوړي نو دا ټول د بیوع او اقسام دي نو بیوع جمع ذکر راوړله ځکه چې اقسام د دې هغه ډیر دي دارنګي به په بیع کې ګاک تاله راشي نو هغه تا ته دا وایي چې زما فلانې شی په کار دی او ته ته وی چې ها دا والا نو په الفاظ باندې هغه ایجاب او قبول دا په دې راکه دا په دې والا نو دا هغه ایجاب او قبول دی بیع بالقول چې په ایجاب او قبول سره چې دا می واغسته دا می خرڅ ک عام طور باندې خلک دا الفاظ خو نه وای چی بد دا می در باندې در خرڅ ک او دا می د نواغسته خو بهر حل خلک الفاظ استعمالی یو بیع چې دنو هغه بالطاعتی دا بالطاعتی د طا سره طاعتی هغه دی ته وی مثلا ته رالې ګاک راغې او تا سره مخې ته ستا په دکان کې هینډز فری پرته ده تا سره په دکان کې موبایل د موبایل چارجر پروت دی تا سره په دکان کې چینی پراته ده تا سره په دکان کې دال پراته دي یو گاک روزانه راځي بس هغه پیسې کی دي اوس خلبانی سم نه وي پیسې کی دي او ته هغه پیسی چی ووینی چی دا خو د یو کیلو چینو پیسی دی بس چینی وتلی هغه لی واچی او هغه لی ورکی اوس په دی کی بلکل الفاظ استعمال نشو بس ده دله پیسی درکړی او تاو له چینی ورکړه ګاک راغی تاته پته ده چی دی راځی څه مقصد دپاره نو هغه لس چارجری ستانه وړی پیسی کیښودی تا لس چارجر راواغستی هغه دی ورکړی بس دا نه پکی ایجاب وشو نه پکی قبول وشو دی ته بیع بالتعاتی وی عام طور بانی او د بیوع لغتن دا د دا لفظ د ازداد نه دی په معنا د خرڅولو مرضی او په معنا د اغستلو مرضی زیاتره د دې استعمال په خرڅولو کې راځي خو چې کله خصوصا په قران او په حدیث کې یو ځای کې ذکر شي نو هغه غستل شرا هغه سره مراد وي اغستل هغه سره مراد وی لکه مثلا سوره بقره کې موږ چې کله سلورم ایسه شروع کو د آیت الکرسی نمخ کې آیت په باب د انفاق کې نو په هغه ځای کې وی چې انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه مخکې د دینه چې را بشي اورز لا بیع فیه چې نبوی غستل خرڅول پای کی نو په غزه کې موږ وایو چې نبوی غستل خرڅول ځکه د بیع اوس په غزه کې د دې اطلاق په غستلو او په خرڅولو دوانو باندې کیږي نو دا د ازدادونه دی په معنا د خرڅولو او په معنا د د داغستلو دواړو باندې راځي به د دې تعریف هغه فقها کوي محدثین کوي چې بیع اصل کې ستوي د دې تعریف سره مبادله المال بالمال مع الترازی بدلول د مال د مال سره سره د رضامندتیا نه مثلا زه رالم تاله مې پیسې درکړي دا پیسې دا مال دی بل طرف ته تا سره په دکان کې موبایل دی دا موبایل دا مال دی نو مال می تعالی درک په بدله کې تام مال مال راک نو اوس منځ کې منګه د مال د مال سره تبادله وکړه سره د رضامندتیا نه مع ترازی خو لیکن د آیات ساته دا دلته خو د ترازی نه مراد دا رضامندتیا ده د جانبینو نه خو لیکن چې هغه معامله هغه حلال وي اوس که مثلا د سره غشي ناجایز وي مثلا زه تعالی پیسې در کوم بل طرف ته تاسو په دکان کې شراب پراته دي بل طرف ته تا سره په دکان کې چرس پراته دي نو اوس یو طرف ته خو مال دی بل طرف ته هم مال دی مال دی حرام مال دی نو دا اوس ټیک ته پدې کې زما او ستاره ځامنتیام ده خو پدې کې هغه چې کم نارواواله دی نو هغه په هغه مال کې دی چې ته مال مال راکې هغه مال ناجایز دی شرعن هغه ناجایز دی نو دا اوس دا ناروا ده خدارنګي یو طرف ته بدوانه جانبین هغه رضا بې خو لیکن هغه معامله هغه بشریت ناروا کړي اوس مثلا زتاله پیسې در کومه بل طرف ته او زتا ته دا ویم چې دا پیسې والا او میاش بعد به تمالا د دې د لزرو په زیبانه ته به مال یو لزر راکې او شریعت دا معامله دا ناروا کړې ده اگر چې په دې کې ترازی موجود ده رضامندتیا د دوانو موجود ده خو لیکن شریعت دې معاملې ته ټیک نه وای نو دې ټول خبرو ته بکتل کیږي چې مبادله المال بالمال مع الترازی یا بعضی وی چې مبادله المال او المنافع ځکه کله کله داسې وی چې منافع هغه خرڅول شي نو مع مبادله المال او المنافع بالمال مع الترازی کله کله منفعت چې دین او هغه خرسيږي یعنی سیز هغه نوي لیکن بل طرف ته د یو سیز نه فائدہ غستل هغه ته مقصود وي مع الترازی په دې کې رضامندتیا هغه پکار ده خا مقصود خو لکه تر دې ځې پورې امام بخاری هغه را ورسید دا معاملات دام اصل کې بندگی او اطاعت د الله د تابعداري ده نو مقصد د الله بندگی ده او د الله اطاعت ته کاغه د معاملاتو په شکل کې دی او یا د دین مخ کې چې دا کم عبادت دا ذکر شو نو اصل مقصد د الله بندګی ده او د الله تابعداري ده خو د د دین مخ کی ړومبه علم ذکر ک ځکه بندگی هغه مزه کوي چې هغه د علم سره وي نو د دین مخ کی د علم باب ذکر کړو خو به په علمونو کې اشرف علم هغه ایمان دی نو د علم نمخ کی ایمان ذکر ک او د علم سرچشمه د ایمان زدکړه دا موقوف ده په وحې باندې نو د دې وجې نه د کتاب آغاز هغه د وحې نه کړي وو. کتاب البیوع نهایت اهم باب دی او نهایت یو زبردست باب دی. امام محمد ته د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی امام محمد ته چا ویلی محمد ابن الحسن الشیبانی ته المتوفا 189 هجری یوسل او یو کم نوی نو امام محمد ته چا ویلی چې الا تصنف کتابا فی الزهد چې تا په کتاب الزهد باندې په ورع او په تقوا باندې تا کتاب ولې نه دی لیکلی نو امام محمد ته ویلی حسبکم کتاب البیوع کتاب البیوع مې لیکلی دی بس هغه د کافی دی کنه یعنی د ورع او د تقوا د پاره ځان لا کتاب الزهد یا تقوا لیکلو تاجت نشتا بس کتاب البیوع دی او سړی لولي حلال دی خوري او د حرامو نه د ځان ساتي بس دغه کتاب الزهد دی نو ډیر نهایت اهم باب دی او د انسان زیات تعلق هم د دې مسایلو سره راځي د دې وجنه په دې مسایلو باندې ځان پوی کول دا ضروری دي او د دې مسلې دومره بعضی د دې دا اصول زده کړه او د دې دا مسئلې دومره ډېرې دي، د اصولو دا زده کړه لکه دا یې دومره یاد ساتل دا بعض اوقات پېچیده وي چې په ادب الدنیا والدین کې امام ماوردی هغه ذکر کوي وې دا واقعیا ما سره په خپل شوی د ما په په بيوع باندې یو کتاب ولیکه د په معاملاتو باندې او ما په دیړه کې رال چې تا خو په دې باندې ډیر برپور لیکل وکړل او داسې یو مسله نشته چې هغه ستانه پاتې وي وي په دې کې یو دوه کسان رال باندچیانو اعرابو باندچیانو او غي زمانه یو سلور مسلې هغه ته پوسوکړي په دې غستلو خرڅولو کې او مال پای کې د یوې مسلې جواب هغه مال نه راته امام ماوردی وی وی لم اعرف لواحده منهن جوابا ما ته پای کې د یوې مسلې جواب هغه نه راته نو زه په سوچ کې لاړم ما ویل چې را دا ما سره سو شو و یو مغه باندې چان غي زما شاګردانو لورلل چې اغا زما شاګردانو وی هغه لورل لو داغي نه ته پوسوک وی هغه لفر فر داغي جواب ورک وی هغه ډیر خوشاله شو او ما ته ویل چې تعالی نه درته د دې جوابونه نو امام ماوردی اصل کې دا خبره په ادب دنیا و دین کې د علماو په آدابو کې ذکر کوي چې عالم لا په خپل علم باندې فخر او عجب نه دی پکار عجب نه دی پکار او دا واقعیا ما سره په خپل شوی دا نو په کتاب کې به دا ټولې مسلې دا راشي ان شاء الله امام بخاری داغه عادت دا دی چې د قران د آیتونو نه آغاز کوي وقول الله تعالی او د الله رب العزت دا قول خدلتا په ابتدا کې د بازي ابواب یسو ابواب پوری ډیر خولي دغه دی اولنې چې دا کم باب دی په دې کې امام بخاری د قران آیتونه ذکر کوي خ او بیا دا دو درې څلور روایت ذکر کوي په دې کې دا ذکر کوي چې په اسلام کې اخستل خرڅول هغه جایز دي ځکه صحابه کرامو چې هغه د دې امت لوی علما دي او اولیاء دي داغي په زهد کې داغي په تقوا کې څه شک نشتا خو لیکن اغي داسې تیار نه د خوړلې بلکې هغه تجارتونه کړی دي او هغه اغستل خرڅول کړی دي نو یو دا نو معاملات هغه جایز دي د دیو جن فقها وی چې اصل په پاغستلو خرڅولو کې دا جواز دی هه شریعت چې په یو ځای کې منع کړی دا به دا غینه به ته منی شي ورنه هر یو شی او شریعت تا ته لکه مثلا په سر کې منګه د دې بیع دا مختلف اقسام ذکر کړ چې دا مرابحه ده او دا فلانه ده او دا فلانه ده نو د دې قران کې کوم ځای کې بیان دی قران وی واحل الله البيع خا حلال کړی دی الله لین دین الله حلال کړی دی نو د لین دین غ ټول اقسام غ په دې کې رالل او ربا سود هغه ناروا کړی دی ظلم هغه ناجایز کړی دی نو یو دا چې په دې لومبني ابوابو کې امام بخاری به دا ذکر کړي چې معاملات هغه جایز دي به ورپسې با په دویم باب کې هغه ذکر کړي چې حلالم واضح دي حرامم واضح دي او په دې مینس کې د دې مشتبهات دي نو چونکه حلال او حرام واضح دي نو د دې وجه نه هغه په زی پر خودل هغه مخ کې اسیم بحث راشي د دې ترمنځ مشتبهات دي نو امام بخاری تفسیر د مشتبهاتو کوي او به پای کې درې مثالونه غراوړي چې مشتبهات وایي ستا نو ډیر خکلی مثالونه هغه راوړي دي او دا ذکر کوي چې دا مشتبهات یوازې په خوراک کې نه بلکې دا مشتبهات دا کله په نکاح کې وي کله په رضاعت کې وي پای کې یو خبره مشتبه شي او دارنګ کله په ښکار کې راشي ټیک ته داغي تعلق د خوراک سره دی خو لیکن د دې یوازې تعلق د د خوراک او سکاک سره نه دی بلکې دا اشتباه کله په نکاحونو کې راځي دا اشتباه کله په رضاعت کې پای کې راشي به د اشتباه نه بعد امام بخاری خپل ترتیب هغه ذکر کړی دی یو دی وساوس وسوسی وسوسی دی لکه باز خلکو باندې دا ورع او تقوا په ظاهره باندې دوره غالب شي چې هغه په دې کې بیا هر یو شي ته حرام وي او هر یو شي باندې شک کوي نه نه وسوسي او د وهم درجه ته مرسا اول ته به موږ ان شاء الله تعالی فرق ذکر کو چې د مشتبهات او د وسوسو منځ کې څه فرق دی چې ته اوس بالکل په داسې وسوسو کې مبتلا نه نه اسلام کې یو سیز چې هغه جایز دی بس هغه جایز دی هغه هر یو سیز باندې لکه د شک داغه اظهار مکوا وقول الله تعالی وحل الله البيع وحرم الربا حلال کړی دی الله اخستل خرڅول او ناجایز کړی دی سود د سوره بقره په دې څلورم باب کې علامه ابن قیم ډیر ښکلی هغه ربط ذکر کړی دی چې لومبنه کله چې د انفاق مثالونه ذکر کړي نو ابن قیم وایي چې قران اول ترغیب ورکړی دی احسان ته چې لومبه احسان وکا مال ولګوا چې الله هغه د مال زیات کی نو لومبه قران ترغیب ورکړی دی احسان ته بیا ورپسې د ربا آیتونه ذکر کړي دي الذين ياكلون الربا نو ورپسې قران منع کړي د ظلم نه او به چې کله غایت طویله ذکر کوي دوا تیایم نو پای کې اغوي چې دلته قران په عدل باندې حکم کړي دي عدل یعنی قرض چې ورکه نو د سود په شکل یې مو ورکوي چې د بل نه د بل د د مجبورۍ نه ته فایده اخلي یا بل سره ظلم او زیاتې کې بلکې چې کې نو عدل کوا قرض کې نو پای کې په دې شرطونو باندې وکا لیکل پکې وکا نیټه پکې مقرره کا بل قرض ورکا او پای کې چې د جنس د جنس په بدله کې تبادله کې هغه نوي اخستل خرڅول حاضرتا موجود یعنی نقد معامله وی نقد معامله ته بیع معجل وی معجل یعنی بالکل چې بس هغه په تلوار سره وی بس پیسې والو شیرا کا او چې کوم قرض معاملې وی هغه ته بیع مؤجل وی حمزه سره یعنی هغه چې هغه نیټدار وی مګر دا چې وی تجارت حاضرتن د سوره جمعه دا دو آیتونه دای ذکر کړي تر د اخر د سورته پوری او بیا د سوره نساء چې کوم آیت ته الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم نو دای ذکر کړي دي خد سوره جمعه چې کوم اخیری آیتونه دی پای کې دادی فاذا قضیت الصلاه پس کله چې مونږ پوره شي د جمعې فنتشرو فی الارض نو بیا خوارشه پس مکه کې وابتغوا من فضل الله او اولټوي د فضل د الله نه نو په دې کې مغه د عبادتو او دارنګ د معاملاتو داغي غربت ښکارا شو واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون او یادوي الله ډیر تاسو تاسو به کامیاب شئ چې کله کله یو شی پای کی نارواوالی دا د غشي په ذات کې نه بلکې ستا عبادت کې نقصان پیدا کی نو داغه د وجنا اغسیس کې به نارواواله راځي موږ ته کله کله باز خلک وای ویرک چې په واده باندې د ډمتوب او ټنګ ټکور دا وشي نو دا لکه استاجي چې اکثره مثال ورکوي وي فلاني مولا ویلي چې په دې دیک کې خو ډمې نه دي ګډېدلي نو دلته قران کڅ سړې دی آیتونو ته سوچو کی دی آیتونو ته سړې سوچو کی نو پدی کی دا چې کم اخستل خرڅول دي نو یو سړې یو دکاندار خو نه شراب خرڅي او نه خنزیر خرڅي بلکې هغه خو په دکان کې چې کم جایز مال دی هغه خرڅي خو لیکن چې د جمعې اذان وشو او دا غې نه بعد یو سړی اغستل خرڅول کوي نو شریعت وی چې دا معامله دا ناروا ده دا رزق دا حرام دی دا ناروا دی دا معامله دا ناجایز ده اوس پدی کې دا عدم جواز دا د کم زین راغی دا عدم جواز دا پدی کې د شریعت د حکم دا خلاف ورزي د وجه نه راغی نو ال تډمان پدی کې نه دی ګړل شوی خو لیکن ولیما چې دا یو سنت عمل دی نو پاغه سنت عمل کې تا داسې خرافات او ټیک ته د ولیمی چې کومه ډوډۍ ده دا غي هغه دعوت ته نو هغه داغي قبلول واجب دي خو لیکن ستانه هغه وجوب کله ساقطيږي تانه په هغه وخت کې ساقطيږي چې کله یو سړی پای کې منکراتو کی او د هغه منکراتو د وجې نه د هغې هغه وجوب ستانه ساقط شي بې هغه سړي ته حاضري او نه حاضري لکه دا دوانه ښه خبره دا ده د هغې نه مخکې ورشه د هغې نه ورځ دوه درې مخکې ورشه حاضري ورته وکړه او دا ورته ووایه چې روره زه ستا وادله بالکل راتلم به خو که تا په دې کې دا منکرات نه وې کړي نو ما به تا ته ما به تا سره په دې واده کې شرکت کړي وې رالم د دې وجې نه چې خپل ولیم د سره منقطع نه کما خو بل طرف ته دا احتجاج هم د ته ریکارډ کومه د دې د پاره چې ته د دې نه منې شي اوس که په دې کې په دې منکراتو کې زه سستی وکم ته سستی وکې بل سړی سستی وکي نو اخر دا منکرات خو په دغه طریقه باندې خوريږي بیا او مسلمان خو به دا غینا په د کې بالکل هغه د دین نه لاپروايي پیدا کیږي نو د دې وجنه نو په دې کې هم دا وایي چې کله کله یو معامله هغه ناروا کیږي د دې وجنه چې پای باندې ستاغه عبادت ای کې خلل راځي نو هغه معامله هغه ناروا شي فاذا قضیت نو هغه ترازی هغه دا دی چې با هم رضامندتیا په خپل مینس کی دا آیت منګه ذکر کوو او دا په دې باندې منګه غد بیع بالاجل او بیع بالتقسید په قسطونو باندې د معاملې دا غیم په درس کې ذکر کوو د عبدالرحمن شرمساحی دا غ واقعیا اوس دا درې سلور روایت ذکر کوي چې صحابه کرام او غي په بازار کې تجارتونه کړی دي حدثنا ابو اليمان او دا بيع او شراء دا د تقوا خلاف نه ده او نه یو سړی دغه تقوا په دی باندې خرابيږي حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضی الله عنه قال په دې روایت کې دا وی چې ابو هريره باندې با اکثر خلکو اعتراض کوو چې ته دا حدیث ډیر بیانې دا نور صحابه چې دین او هغه حدیث ډیر نه بیانې نو ابو هريره او تداغي وجه وي چې اصل کې ز په صوفه کې زه د صوفي والو نه یو تنوما او زما به صرف د بدخېټي د یو وخت ډکولو داغي پروا به وزما او نور زه د علم طالب علم ما هه البته زما چې کوم رونه او مهاجرین انصار نو انصار به په خپل باغونو کې غیبه مصروف وو او مهاجرین چې نو هغه په بازار کې تجارت کو نو هغه تبا راتل به د الله پیغمبر لا خو زیاتره باغی مصروف وو او زه چې ومنو بس زما خو به صرف د خېټې د ډکېدو پورې کارو بس چې هغه به نور به زه د الله د پیغمبر سره تړلی وما او چې بایی به څه خبره کول بل دا ته زما هیرسو زما لالچو لکه بازی وی داسې ملګری زما به هیرس او لالچو او بل داغي وجه بلم دا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع باندې ویلی چې دا زه چې کوم خبره کوم کم سړی چې هغه خپل صادر خور کی او زه چې دا خپل خبره خلاصه کم او هغه سړی هغه څادر راغونډ کړي او د ځان پورې جوخت کړي نو زما په خبرو کې به هغه یوه خبره هم د هغه نه نه هېرېږي. ابو هریره وویل زه خو تیار همدغې ته ناست وم او ما څادر خور کړ او د الله پیغمبر خبره خلاصه کړه او څادر مې راغونډ کړ او د دې خپلې سینې سره مې جوخت کړ، د هغې نه بعد بیا د الله د پیغمبر د خبرو نه زما نه یوه خبره نه ده هېره شوې. یعنې د دغه معجزې د وجې نه چې هغه په ما کې ښکاره شوې ده ما ته د دې وجې نه د الله د پیغمبر ډیر حدیث یاد دي او زاغه بیانو ما ان ابا هريره رضی الله عنه قال انکم تقولون تاسو وای ان ابا هريره یکثر الحديث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابو هريره دا ډیر زیات حدیثونه بیانې د الله د پیغمبر نه وتقولون او تاسو وای ما بال المهاجرین والانصار چې سدي چې مهاجرین او انصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حدیث ابي هريره چې هغه حدیث د الله د پیغمبر نه دومره نه بیانې دومره په کثرت سره لکه پشان د حدیث د ابو هريره څومره چې ابو ابو هريره کثرت کوي دی تلی ته ویل کیږي او لاس ته د لاس تلی ته ویل کیږي چونکی هغه چې بکلا معامله کوله نو په عربو کې یا به په خپل منځ کې لاس ملاو ک چې بس معامله ډن شو او یا دا چې یو یو هغه تاړي وی والی یعنی طالب جانا دغه شی به وک خو بهرال د دې کنایتن اطلاق د دې په معامله باندې کیږي زمارونه د مهاجرینو نه کان یشغلهم الصفق بالاسواق او دی چې دی مشغوله کړیو دی لره کاروبار الصفق کاروبار دی مشغوله کړیو دی لره کاروبار بالاسواق په بازارونو کې وکنت الزم رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ملء بطنی او مزه چې زه پيوسته وم د الله د پيغمبر سره، علی ملء بطني، په ډکوالي د خېټې زما باندې، بس زما صرف د يو وخت ډوډۍ سره کار و، خېټه مړه او نور زما څه په کار و، فاشهد اذا غابو، نو زه به حاضر وم د الله د پيغمبر مجلس ته اذا غابو کله چې به دا مهاجرين او انصار به نه وو، واحفظ اذا نسو، او ما به يادول کول کله چې به د هغوی نه خبره هېره وه، وکانه یش اوس مهاجرین ذکر کړو اوس انصار ذکر کوي وکانه یشغل اخوتی من الانصار چونکه داغي خو چونکه د ملک خلکو داغي زمکه وی داغي باغونه نو دلته د عمل او اموالهم نه مراد دای په خپل زمکو کې کار دی وکانه یشغل اخوتی من الانصار او دا چې مشغوله بو زمارونه د انصارونه عمل او اموالهم ایس شي مشغوله کړیو هغه کارونه په خپل مالونو کې یعنی په خپل باغونو کې د خجورو او دارنګ په خپل زمکو کې وکنت امرا مسکینا او زه خو یو غریب سړیو ما مم مساکین صفه د صفې د غریبانانو نه اعی حين ينسونا ما به یادول کول د الله د پیغمبر خبرې ما به د دین خبرې یادولې کله چې باغی به پرې خو دی وی یا غي به هېری کړی وی او ځکه وجه دا و چې غي مشغوله وو وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه څنګه په سوره مزمل کې منګه دا وایو بعضی ملګری باغی چې هغه به مجاهدین وی بعضی ملګری باغی چې هغه به د دین کار کوي بعضی باغی چې هغه به تجارتونه کوي دا ټول په کار دي انسان تجارت هم کوي انسانو سره د دین کارم کوي انسانو سره نور چې کوم د دنیا کاروبار دی هغه مو سره کوي وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث یحدثه نو یو علت هغه ذکر ک چې زه چې حدیث ډیر بیانوم نو یو دا چې زه ته اوسګارو ما او مهاجرین او انصار هغه مشغوله اوس بل وجه ذکر کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع د حدیث کې یحدثه اغي بیان کو او دا یو ویلې اوس بل وجه دا ذکر کوي چې اصل کې ما ته د الله د پیغمبر غ دعا ده او دا دغه غ معجزه ده د دې وجه نه زیات حدیث بیانوم او ما ته ځکه زیات یاد دي چې انه لن يبسط احد ثوبه لن يبسط احد صوبه چې یو تن چې هغه په تاسو کې خپل جامه هغه خوره کی هرگز نه به خوري په تاسو کې اصل کې په پلاو الا سر ذکر کینو دی وجنه معنا ز اغه آسان کومه چې معنا واضح شي یو تن چې هغه په تاسو کې خپل جامه یا خپل صادر هغه خور کی حتی اقضی مقالتی تر دې پورې چې زه د خپل خبره پوره کما کوم خبره چې نبی علی سلام په دغه موخه کوله تر دې چې زه خپل خبره پوره کما هذه چې هغه دادا ثم یجمع الیه ثوبه او بیا د غتن د خپل جامه خپل صادر هغه راغون کی الا وعاما اقول مګر هغه ته به یاد وي هغه ټولې خبرې اقول چې ما ویلې دي یا زی ویما هغه ته به ټولې زما خبرې یادې وي ابو هريره وې زما نور څه پکارو فبسطت نمرتن علیا نو ما خور کا صادر علیا چې ما باچو ما باغ ما غشړې خورکړه کوم چې بما اچولا حتا اذا قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقالته تر دې چې کله پوره کړ د الله پیغمبر هغه خپل خبره نو جماعتها الی صدری ما راغون کا هغه خپل شړی هغه خپل صادر الی صدری او د خپل سینې سره می جوخت کړه فما نسیت من مقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک من شیء او بیا ما هیر نکړه د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرو نه یوازې دغه خبره نه چې دا په دغه موقع کې مکړې و بلکې مقالې نه مراد غ ټولې خبرې دي پس ما هیر نکړي د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرو نه تلکا چې دغه خبرې وي من شیئن هیڅ یو خبره ما د الله د پیغمبر د خبرو نه هیڅ یو خبره د دینه بعد بیا نه د هیر کړي ځکه وجه دا ده چې دا د الله د پیغمبر هغه دعا او هغه معجزه وا چې هغه په ما کې ښکارا شوی و نو دا دوه وجې دای ذکر کړی حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينه عبدالرحمن ابن عوف هغه فرمای عشره مبشرون دي د صحابي لما قدمنا المدینه هر کله چې منګه مدینی ترالو نو آخا رسول الهجرت وک آخا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مواخات وک مواخات یعنی رورولي جوړ کړه دا الله پیغمبر زما ترمنځ او په منځ سعد ابن الربيع چې دا د مدینی صحابیو داغه ترمنځ رورولي جوړ کړه فقال سعد بن الربيع نو سعد بن الربيع هغه ویلي دی عبد الرحمن ابن عوف ته انی اکثر الانصار مالا زپانصارو کې د ټولو نه زیات مالدار ما فاقسم لك نصف مالی نو زب نیم درکم تعالی نو زب درکم تعالی خپل نیم مال مال به سره نیم کما نو نزلت لك عنها زبستا د پاره پریکدما یعنی مطلب طلاق بوله ورکما فاذا حلت پس کله چې هغه حلال شي یعنی عدت تیر شي نو تزوجتها بیا سره ته نکاح وکا نو فقال له عبد الرحمن صحابه ډیر غیرتيان خلکو یو طرف ته هغه خپل اخلاص هغه ظاهر ک خو عبد الرحمن تسوي هغه ته وی چی رورا زه داسې تیار خور نه یم تا خپل خلاص وک او ګینه زه داسې تیار خور یم دا که د نن زمانی مولا وی چې بس راځه بس بدیزه کې بستا د پاره من او سلوا وی قبل زن اور د خدای نه سغواړم ویړون د خدای نه سغواړي عبدالرحمن توي لا حاجت لي في ذلك ا پښتو کې متل دی و یو په سطخ خکاری او بل په نه خوراک باندې صحابه کرامو دا غیرت داس د کړي دي چې موږ داسې د تیاری اموخته نه یو ما زه خو تاجر ما زه خو کاروبار کوم لا حاجت لی فی ذالک رور زما دی دی کی اس حاجت نشتا هل من سوق فيه تجاره ایشته د کم بازار چې پای کې دا غستل خرڅول کیږي تجارت کیږي سعد ابن ربيع ته وی او سوق قينقاع او د قينقاع چې کوم بازار دی پای کې کیږي قال فغدا الیه عبد الرحمن سار وختي هغه ته عبد الرحمن ابن عوف هغه راغی او په هغه ځای کې غستل خرڅولې وکړل او بیا به هر سحر ته غدو هغه سحر وختي تک ته وي او بیا به هر سحر هغه ته برابر به ته هر سحر به هغه ته فما لبثا نو درنګي تیر نک یعنی دومره وخت نو تیر شوی انجا عبد الرحمن چې عبد الرحمن اغراغه او علیه اثر صفرا او پاغه د زیړ رنگ داغه اثراتو د زیړ رنگ داغه نخې وی پی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر او تو فرمایل تزوجتا عبد الرحمن نکاح دې کړې دې او تو او دا الله پیغمبر ومن د چا سره امراه من الانصار د انصارو نه یو زنانه سره نو قال کم سخت سور مہر دې ور کړې دې نو قال زینت نوات من ذهب نوات اډو کی ته وی د کجوري د یو اډو کی داغه برابر سر زر یعنی بد دومره یو معمولی او تولا او نوات نوات من ذهب یا یو اډو کی سر زر دا ما ور کړی دی محدثین وی چې تقریبا یو تولا یا صد صد پاسه تولا لکه دغه تی جوړیږي فقال له النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ته فرمایل چې ولیمه دې کړې ده او ته نه وی اولم ولو بشاتن ولیمه وکا ولو بشاتن اگر چی یو ګډ یا یو چیلی وی شات ګډ یا چیلی ته وی حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن ابن عوف المدينه دغه روایت ته خدا د انس پر روایت ته عبد الرحمن ابن عوف مديني تراغه نو فاخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع نبی علیہ الصلوۃ والسلام رورولي جوړ کړه داغه او د سعد ابن الربيع ترمنځه سعد ابن ربيع انصاری ترمنځه وکانه سعد زاغنن او سعد چونو دا یو مالدار صحابیو فقال لعبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف ته ویلی او قاسم کمالی نصفین چې زب تعالی درکما خپل نیم مال خپل مال به دوه وسو کې تقسیم کوم نیم توالا صحابه کرامو دا غي غي اخلاص دا د رحماء بینهم دا خو مودودی دی چې مودودی هغه څنګه په درس کې استاد محترم وای چې په دې کې هغه د د د يهودیت چې کوم غبوی دی او آثار دی مودودی ته په دې خبرو باندې چرته پويږي د صحابه کرامو دا غي غرور ولی او دا غي غي اخلاص باندې ته سپويږي او قاسم کمالی نصفین زبدر کم تعالی خپل نیم مال و ازوجو کا او زبدا یو بی بی دا تعالی په نکاح درکما عبدالرحمن توي بارک الله لك فی اهلک و مالک الله دې ستا په پکور کې او ستا په مال کې الله خیر او برکت واچي دلونی علی السوق ما ته د بازار لاره هغه راته سمه کا د بازار لاره راته وخایا فما رجع نو عبدالرحمن ابن عوف هغه واپس نشه د بازار نه تر دې پوری استفزلا چې په ګټه کې راوړل فضل ازیاتی مال ته وي استفزلا چې هغه په ګټه کې راوړل اقیتن پنیری راوړ وسمنن او غوړی راوړل په ګټه کې فاتا به اهل منزله نو راوړل دغه سيزونه خپل کور والا او تا فمکثنا یسیرا نو پس منګه لګ درنګ تیر ک یعنی لګ وخت تیر شو او ماشاء الله یا سوره چې بس الله ته خوخه وا فجاء نو عبد الرحمن ابن عوف راغ وعليه وذر من صفرا وذر لکه مخکې هغه اثر تیر شو وذر په معنا د اثر بانی او پاغه بانی نخي وی من صفرتن دا غزل رنگ نه او دا باغ او چی دا به عام طور باندې زنانو به دا رنگ استعمالو د د بجامو باندې دا لګیدلی لکه مثلا نن چې یو سړی وادو کی او داغه په پاغه سټ باندې یا په دغه باندې هغه چمکیله غونتی هغه نخي وی نو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر او تو فرمایل عبد الرحمن ته مهیم دا سدی عبد الرحمن قال وی ویلې دا الله پیغمبره تزوجت امراه من الانصار ما نکاح کړی او زنانه سره د انصارونه څه تولا یا څه د پاسه تولا قال اولم ولو بشاة ولیمه وکا اگر چې د یو چیلی او د یو ګډ وي حدثني عبد الله ابن محمد دا حدیث مخکې تیر شوی وو په کتاب الحج کې حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كانت عكاز ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهليه په جاهلیت کی عکاز او مجنه او ذل مجاز دا بازارونه بلګیدل فلما کان الاسلام هر کله چې اسلام راغې نو فکانهم تاثمو فيه نو دوی په پدې حج دوران کې تجارت او کاروبار دای ګناه وګڼله چیرې د حج په موسم کې که موږ په دې کې تجارت کوو نو دا به زموږ عبادت ته نقصان ورسیږي نو دوی په دې حج دوران کې دا تجارت او غستل خرڅول دای ګناه وګڼله نو فنزلت الله دا آیتون رولېګل چې ليس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم ای فی مواسم الحج ابن عباس په دې داسې معنی کوله چې نشته د پتا سو باندې ګنا چې تاسو اولټوي رزق حلال د رب تاسو نه په موسم د حج کې یعنی دا باغه د دې تفسیر کو قرأها ابن عباس لکه څنګه چې مثلا منګه د آیت تفسیر کو او په آیت کې منګه دا وایو چې مثلک فی البیان یا محمد مثال ستا په بیان کې محمد ومثلهم او د دې مثال فل انکار په انکار کې نو دا موږ چې دا کوم الفاظ لګو دا موږ صرف دا غیغه تفسیر کو نو ابن عباس چې دا فی مواسم الحج وی نو دا نه چې په قران کې الفاظ زیاتې خداغه تفسیر کې د آیت چې په موسم د حج کې تاسو رزق حلال طلب کوئ نو په دې کې هیڅ ګناه نشته مطلب دا دی شرط دا دی چې اصل نیت د انسان د حج وی تجارت پای کې ضمنن شی دی او دا نه دی ناروا په دې کې ګناه نشته زه ان شاء الله دا باقی مانده مشتبهات او دغه وساوس دا په بل درس کې وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین